صدق الله العظيم سورة الأنعام وما سپارہ ایک سو تین نمبر آیات دا سورة انعام په دې آیاتونو کې ړومبني آیات کې ابصار د بصر جمع ده نظر نگاه د لیدلو قوت او د ادراک معنا احاطه کول را لاندې کول نو معنا د آیات دا شوله چې تمام مخلوقات پیریان دي که بني آدم دي که فرشتې دي که تمام حیوانات دي د دوی دا نظرونه چې راجمع شي الله تاسې نشي لیدی چې دا نظرونه د الله د ذات احاطه وکړي او الله د تمام مخلوق د نظرونو پوره احاطه کولی شي الله د ټولو خلکو دا نظرونه ویني او احاطه پې کولی شي او دا تمام مخلوق د الله د ذات احاطه نشي کولی نو په دې مختصر آیات کې د الله دوه مخصوص صفتونه ذکر کیږي اول دا چې په تمام کائنات کې د هیڅ چا نظر هم بلکې د تمام مخلوق په جمع نظر هم د الله د ذات احاطه نشي کولی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی پیغمبر علیہ السلام فرمائی لی چې کله دی جهان تمام انسانان پیریان فرشتي شیطانان چې د کم وخت نه پیدا دي تر کومې به پیدا کیږي دا ټول په ټول چې راجم شي په یو صف کې ودرېږي نو دا ټول په شریکه د الله د ذات احاطه نشي کولی په خپلو نظرونو کې د الله د ذات احاطه نشي کولی او دا خاص صفت د الله پاک کېدی شي د بل چا نه بلکې الله پاک د سترګو له داسې قوت ورکړی دی چې د یو ورکوټي ځناور ورکوټي سترګه هم د دنیا دا لوی لوی سیارې او ستارې کتی شي لیدی شي نور سپومې څومره لوی لوی کرې دي څومره لوی لوی جسمونه دي دا ځمکه او دا نوره دنیا د دې په مقابله کې هیڅ حیثیت نه لري خو انسان بلکې یو ورکوټه حیوان د ده په ورکوټې سترګه کې دا ټوله کړه زیږي دا نور او سپومې وغیره دا ویني بلکې یو نور او سپومې نه دا بې شمېره ستوري په یو ورکوټې سترګه کې زیږي سترګې ویني نو حقیقت دا دی چې دا سترګې دا د انسان یو ورکوټې اندام دی او ورکوټې حس دی د محسوس څیزونو علم ته حاصلېدی شي نو د الله ذات د عقل او د وهم د احاطې نه بالاتر دی نو په دې سترګو د الله د ذات احاطه بالکل نشي کېدی د الله صفتونه غیر محدود دي او د انسان حواس او عقل او خیال محدود څیزونه دي نو ښکاره خبره ده چې غیر محدود په یو محدود چیز کې نشي ځای دی نو دې وجې نه د دنیا ډېر عاقلان او فلسفیان په خپل عقل او په فکر باندې ټول عمر به تېر شي او ادراک کولی نه شي د الله د ذات حقیقت څوک معلومولی نه شي د الله لیدل کېدی شي او که نه شي کېدی نو په دنیا کې د دنیا په ماحول کې د الله دیدار نه کېږي اهل سنت والجماعت عقیده ده چې په عالم دنیا کې د الله د ذات مشاهده او زیارت او ملاقات نشي کېدی دغه وجه ده چې موسی علیه السلام په کوه تور د الله پاک سره د راز او د نیاز خوږې خوږې خبرې وکړلې دې خبرو ډېر خوند او مزه وکړله نو موسی علیہ السلام الله تقواس کوي اے رب ارنی انظر الیکا رب ځان را توخی چې تا وینم الله وتو فرمای لن ترانی ماهر کې دې دې نشي موسی علیہ السلام د شوق سوال کړی الله جواب ورکړي لن ترانی هرګز مې لیدی نشي چې د موسی کلیم الله په شان څه ښکلی بنده هغه ته دا جواب ملاویږي نو بیا بل پیرې یا بني آدم د هغه څه مجال چې هغه به وویني البته په آخرت کې مؤمنانو ته الله خپل دیدار به ورکوي الله دې موږ ټولو ته خپل دیدار نصیب کړي احادیثو کې راغلي دي او خپله په قرآن کې نشته الله فرمایي وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وجوه يومئذ بعض مخونه په دغه ورځ باندې ناظرتون تر تازه به وي الی ربها ناظره خپل رب ته به کتونکي وي دیدار به ورته میلاویږي په آخرت کې د الله دیدار مختلف مقاماتو باندې به کېږي میدان حشر کې به کېږي جنت ته رسېدو نه پس به کېږي اهل جنت ته تمام نعمتونو نه لوی نعمت چې ملاویږي هغه د الله دیدار به وي پیغمبر علیه السلام فرمایي چې کله جنتیان جنت ته داخل شي الله به ورته وفرمایي چې کوم نعمتونه جنت کې تاسو ته ملو دي د دې نه زیاتي نور څه غواړئ ووایئ چې درې کوم وی دا خلک به عرض کوي یا الله تا موږ د دوزخ نه بچ کړي یو تا من جنت ته داخل کړي یو د دې نه زیات نور څه غواړو وایي دقې وخت کې حجاب او پرده د منځه به پورته شي د الله ملاقات به جنتیانو ته ملو شي د جنت د ټولو نعمتونو نه لوی نعمت به دا وي الله دې نصیب کړي بخاری شریف کې حدیث مبارک دی پیغمبر علیه السلام د شپې د څوارلسمې سپومې په رڼا تشریف فرما دی صحابه کرام ورسره راجمع دي پیغمبر علیه السلام د څوارلسمې سپومې ته وکتل او بیا وفرمایل تاسو به خپل رب دقه شانتې ښکاره وینئ څنګه چې دا سپومې وینئ په دنیا کې چې ته یو مهمان خصوصي یو ځای ته راشي او ډېر خلک ورته راجمع وي نو د ډېروالي د ګڼوالي د وجې څوک یې وویني او څوک یې ونه ویني نو دا بندیان په خپل ځان باندې د دنیا په دې ماحول باندې قیاس کوي چې په قیامت کې خو به ډېر زیات خلک که په دغه ځای کې د خدای دیدار دا به څنګه تېل تال رش به وي ګڼه به وي نو بیا به خدای نږدې شي که به نه شي لیدی نو پیغمبر علیه السلام د پوهې لپاره مثال ورته بیان کړ ای د څوارلسمې دې سپومې ته وګورئ چې وریځ نشته که د غبار نشته څونه په اسانه د ټولې دنیا خلک کېږي نو دا تمام مخلوقات چې الله بخلي وي او دوی له الله دیدار ورکوي نو هېڅ قسم تکلیف به پکې نه وي په خپل ځای ناست یا د الله دیدار به میلو شي خلاصه دا ده چې په دنیا کې چاله چې الله پاک مینه محبت ورکړی دی نو په دې دنیا کې ول خپل ملاقات نه دی ورکړی او په آخرت کې ټولو جنتیانو ته به ملاویږي البته شب معراج کې پیغمبر علیه السلام د الله دیدار کړی دی د بعضې صحابه کرامو پکې اختلاف شته خو اکثر وایي چې پیغمبر علیه السلام شب معراج کې د الله دیدار کړی دی خو دغه دیدار حقیقت کې دا د عالم اخرت دیدار دی د دنیا نه دی ځکه شیخ محی الدین ابن العربي رحمت الله علیه فرمایي دنیا د هغه جهان نوم دی چې د دې اسمانونو نه لاندې وي او پیغمبر علیه السلام شب معراج کې اسمانونو نه بره تللی دی هغې ته دنیا نه وایي نو د اسمانونو نه پورته دا د آخرت مقام دی او هغه ځای کې چې پیغمبر علیه السلام تشریف وړی دی ملاقات یې کړی نو دا د دنیا ملاقات نه و سوال دا دی چې الله فرمایي لا تدرکه الابصار نظرونه د الله احاطه نشي کولی دې نه معلومیږي چې انسان ته د خدای دیدار نشي ورکړی کېدی نو بیا قیامت کې به څنګه کېږي د دې جواب دا دی چې د آیات کې دا معنی نه ده چې د انسان د پاره د الله دیدار ناممکنه دی بلکې د آیات معنا دا ده چې انساني نظر د الله د ذات احاطه نشي کولی ځکه چې ذات د الله غیر محدود او د انسان نظر محدود دی په قیامت کې هم چې کوم دیدار ملاویږي هغه به داسې وي چې د بندیانو نظرونه به د الله د ذات احاطه نشي کولی او بل په دنیا کې د انسان په دې نظر کې دومره قوت نشته چې د الله دیدار وکړي بیا برداشت وکړي شي نو په دنیا کې لیدل مطلقا نشي کېدی او په آخرت کې دې سترګو کې به الله قوت پیدا کړي د لیدلو طاقت به پکې پیدا کړي بیا به کولی شي خو بیا هم د الله د ذات احاطه قیامت کې نه کېږي دویم صفت د الله دې دی کې دا بیانېږي چې د الله نظر په تمام کائنات باندې احاطه کولی شي په دنیا کې یوه ذره هم د الله د نظر نه پناه او غایبه نه ده د شپې په توره تیاره کې په توره ګټه باندې تور میږي روان دی د هغه د خپو نه چې کومه تیرخه جوړېږي هغه الله ته ښکاري د هغه د خپو چې کوم کشار دی الله یې اولي د شپې په توره تیاره کې په توره ګټه تور میږی روان دی د هغه خپې په لاره باندې کیرخه جوړوي هغه کیرخه الله ته ښکاري او د هغه د خپو فشار الله اوري موږ یې نه اورو نو د الله قدرت زیات دی د الله نظر هر ځای ته رسېدلی دی څوک ته پټېدی نه شي دا الله مهربان دی او خبیر خبردار دی او د لطیف دویمه معنا مقابل د کثیر یعنی هغه څیز چې د حواسو په ذریعه باندې محسوس کیږي نه معلومیږي نه نو الله پاک د تمامو اشیاو احساس کوي معلومات ورته شته زمونږ د حس نه بهر دي الله ته معلوم دي باریک بین معنی هم ده لا تدرکه الابصار نظرونه احاطه نشي کولی د الله الله علیم دی او په دې صفت کې منفرد دی ځان لري لا تدرکه الابصار نظرونه د مخلوق احاطه د الله د ذات کولی نشي لا تدرکه احاطه نشي کولی په دنیا کې څوک هم الله لیدی نشي د دلایل شرعیو نه ثابته ده او اخرت کې اهل جنت ته به ورکېږي دلایل شرعیو نه معلومه ده خو بیا هم احاطه د الله د ذات ناممکنه ده وهو یدرک الابصار او دا الله پاک احاطه کولی شي د نظرونو د تمامو مخلوقاتو نظرونه الله ته معلوم دي وهو اللطیف الخبیر او دا الله پاک باریک دین دی او با خبره دی د کمال علم په وجه باندې الله هر څه ویني هر څه اوري قد جاءکم بصائر من ربکم په تحقیق سره راغلي دي تاسو ته بصائر نشانات من ربکم ستاسو د رب د طرفنا بصائر جمع د بصیرت دا عقل پویا یا هغه قوت چې د هغې په ذریعه باندې انسان غیر محسوس څیزونه معلومولی شي بصائر نه مراد په دې آیات کې دلایل دي هغه ذرایع دي چې د هغې په وجه باندې انسان حق او حقیقت معلومولی شي نو معنا د آیات دا شوله چې د الله د طرف نه تاسو ته د حقبینې په ذریعه باندې وسایل را رسېدلي دي د حق دینه ذرایع او وسایل را رسېدلي قرآن د تراغلی دی پیغمبر علیه السلام د تراغلی دی د پیغمبر علیه السلام معجزې راغلي دي اخلاق راغلي دي معاملات راغلي دي تعلیمات درته راغلي دي دا ټول حق بینه ذرایع دي اوس کوم بنده چې د دې ذرایعو نه کار واخلي دی به صاحب بصیرت جوړ شي دی به خپله پیدا حاصله کړي او چې دا ذرایع یې پرېښودل د حق نه ړوند شو خپل نقصان به وکړي قد جاءكم بصائر من ربكم فتاخير سره راغلي دي تاسو ته بصائر من ربكم دلائل تاسو د رب د طرفنا قران راغی پیغمبر علیه السلام او احادیث ترالل د پیغمبر علیه السلام اخلاق عادات معاملات ټول دې ولیدل دې نه پس څه غواړئ فمن ارسل فلنفسه هغه چا چې لیدل وکړل دا دلایل یې وکتل عمل یې وکړ فلنفسه نو د خپل ځان د فایدې لپاره وکړل ومن عمیا فعلیها هغه څوک چې ځان یې ړوند کړ وبال یې په خپل ځان دی وما انا علیکم بحفیظ زه نه یم په تاسو باندې نګهبان زه ستاسو نګران او نګهبان نه یم پیغمبر علیه السلام د دې خبرې ذمه دار نه دی چې دا خلک په زور زبردستۍ باندې د نارواو نه منې کي او د نیکه کارونو ته روان بلکې د پیغمبر علیه السلام ډیوټي او فریضه صرف احکام رسول دي پویول دي بیا په خپل اختیار باندې که چا اتباع وکړه کامیاب شو که چا اتباع ونه کړله ناکام شو د پیغمبر علیه السلام ذمهواري بس دقه چې پیغام یې درته ورسو ته یې پرې پوه کړې وليقولوا درستا ولنبينه لقوم يعلمون خلاصه د دې ځای دا شوله چې د هدایاتو دپاره تمام اسباب الله مهیا کړ معجزات رالل دلایل رالل بې مثاله کتاب قرآن راغی د یو امي په زبان مبارک باندې د علمونو سمندر درته ښکاره شو چې د ده په مثل خبره د دنیا ډېر هوښیار خلک تر قیامته نشي کولی تمام پیریان او بنیادامو ته چیلنج دی که داسې ویلی شی ووایې فأتو بصورة من مثله نو ټوله دنیا ته عاجزه ده اوس دا د حق سامان د حق دلایل چې پیش کړی شو نو که ډېر جدي وي نو هغه هم پکار دي چې د پیغمبر علیه السلام په خپو کې ځان وغورځوي چې بس زه هر څه منم و چې د چا په مزاج کې کوږوالی دی د ابو جهل د ذات دی ناغوي درسته دا خو تا د چا نه زده کړي دي څوک استاد به دي او دا به د تاغه خولي او دا د الله کلام نه دی او تا ته چا خولي دي استاد به دي څوک وي وليقولوا درسته دې لپاره چې دا خلک ووایي درسته تا د چا نه زده کړي دي ولنبينه لقوم يعلمون دې لپاره چې موږ بیان وکړو لقوم يعلمون هغه قوم لپاره يعلمون چې هغوی پوهېږي دا مضامین تا د چا نه زده کړي دي نو الله وایي موږ درته بیان کړل په خپل هم په دغه لار ځه او ستا اتباع کوونکي ملګري هغوی هم په دې لار باندې را روان دي لا اله الا هو نشته د لایق د عبادت الا هو بغیر د الله نه واعرض عن المشرکین اعراض وکړه د مشرکانو نه دې طرف ته خیال هم ور اړوه دې خلکو ستا خبره ونه منله دې ته خیال مه کوه ولو شاء الله ما اشرکو که چېرې الله غوسته وي ما اشرکو نو دې خلکو به شرک او کفر نه وي کړی وما جعلناك عليهم حفيظا من نه ګرځول ته په دې باندې نگهبان ته د دې ذمہ دار نه یې وما انت عليهم بوکیل او نه ته د دې داروغه ته نگران او محافظ نه ته مختار نه ته نه نگرانې او نه مختارې د دې خلکو وستانه تپوس نه کیږي تا ورته وعظ او نصیحت کړی دی او چې دوی نه مني خپل نقصان یې وکړ ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله ولا تصبوا بد موایا کنزل مکوا الذین هغه معبودان باطل او تا يدعون چې دوی را بلی من دون الله بغیر د الله نه دا مشرکان د کومو باطلو خدایانو عبادت کوي نو د هغې باطلو خدایانو په حق کې سپک الفاظ مه وایه ځکه چې د دې په بدل کې دا کافران دې به ستا خدای ته کنځلو شي پیغمبر علیه السلام تر ابو طالب بیمارو مرض الوفات کې قریش مشرکان سرداران د پیغمبر علیه السلام دشمنان تکلیف رسول کې مصروف د قتل سازشونه به کول دا فکر یو که ابو طالب وفات شي دا مسله ومن ته مشکل شي نو دا زمونږ د عزت او د شرافت خلاف دی خلک به وایي چې د ابو طالب په مخ کې ورته ایسن نه شو ویلی او چې هغه وفات شو او دی یوازې پاتې شو نو قتل یې کړ نو اوس وخت دی چې موږ راشو او په خپله ابو طالب سره یو فیصله کن خبره وکړو په دې هر څوک پوهېږي چې ابو طالب مسلمان نه و او د پیغمبر علیه السلام سره محبت و او د دشمنانو په مقابله کې د پیغمبر علیه السلام مرګتیا کوله یو څو قریشي سردارانو مشوره وکړله ابو طالب نه رالل د یو وفد په شکل کې چې په هغې کې ابو سفیان ابو جهل عمر ابن عاص وغیره قریشي سرداران ابو طالب سره د دې وفد ملاقات لپاره وخت اغشتو لپاره یو سړی راغی چې د هغه مطلب نوم هغه د ابو طالب نه اجازت وغوښت او وفد او جرګه ولا رااله دې جرګې والا ابو طالب ته ویل ته د من لوی سردار تا ته معلومه ده چې ستا د وراره محمد صلی الله علیه وسلم من ته زمونږ د معبودانو ته ډېر تکلیف رسوي موږ دا غواړو چې ته یې راوغواړه او پوه یې که چې زموږ دی خدایانو ته بد نه وایي بس په دې به صلح وکړو دی د خپل د دین کار کوي او موږ به خپل د دین کار کوو د ده خپل خدای وي زموږ به خپل خدای دی موږ به څه نه وایي دی به څه نه وایي ابو طالب پیغمبر علیه السلام راوغوسته ورته وې دا ستا برادري ده ستا د قوم سرداران دي پیغمبر علیه السلام د وفد ته مخاطب شو او وی فرمایل وی تاسو څه غواړئ هغوی ورته زمونږ دا خواهش دی چې ته موږ ته او زمونږ د خدایانو ته څه مه وایه بد مه وایه موږ پرېږده او من به تا او ستا خدای پرېږدو بس مخالفت به ختم شي پیغمبر علیه السلام وفرمایل ښه ده دا راته ووایې که زه ستاسو دا خبره ومنم نو تاسو به یو داسې کلمې ویلو ته تیار شئ چې د هغې په وینا باندې د تمامو عربو عربو مالکان به شئ او د عجمو خلک به هم ستاسو تابع او بادګزار شي ابو جهل ورته وایي وایه داسې یو کلمه نه لس کلمو منلو ته تیار یوه نه لسو ته تیار یو ووایه کومه خبره کوې پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایل لا اله الا الله چې دی واورېدل بس ګډوډ شو غوسه کې راغلل ابو طالب هم پیغمبر علیه السلام ته زما واره دې کلمې نه غیر بله کلمه ورته ووایه بل څه ورته ووایه ځکه ستا دا قوم د دې خبرې نه یېرېږي چې پیغمبر علیه السلام وفرمایل کاکا جي د دې کلمې نه غیر بله کلمه نشم ویلی که چېرې دوی د اسمان نه نور راوړي زما په یو لاس کې کېږي نو بیا هم د دې کلمې نه غیر بله کلمه نه وایم مقصد دا چې دوی ناامیده شي پیغمبر علیه السلام د دې کلمې نه اوړي نه بس دا خلک ناراضه شي د دې بوتانو ته بد مه وایه کنځل مه کوه چې دې خلکو ته خدایان جوړ کړي دي نتیجه کې به دوی ستا الله ته کنځل وکړي لا تسبو کنځل مه کوئ پیغمبر علیه السلام په خپل ښکلي اخلاقو باندې د پخوا نه د دې خبرې پابند و چې د بچپن نه انسان خو څه کوي چې چېرته یو ځناور ته پیغمبر علیه السلام کنځل نه دي کړی نو ممکنه ده چې بعض صحابه کرامو د خولې نه څه سخته خبره وتلې وي او مشرکانو هغه کنزل ګڼلي وي نو قریشي سردارانو دې وفد د پیغمبر علیه السلام په مخ کې دا معامله کېښودله او اعلان یې وکړ چې ته زموږ بوتانو ته کنځلو نه که منې نه شي موږ به ستاسو خدای ته کنځل شروع نو قرآن کې دا حکم نازل شو چې د دې په ذریعه مسلمانان منع کړی شي چې د مشرکانو باطلو خدایانو په باره کې سخته خبره مه کوئ او دې ځای کې طرز خطاب الله بدل کړ پیغمبر علیه السلام ته نه وي بلکې د ټولو مسلمانانو ته لا تسبو کنځل مه کوئ پیغمبر علیه السلام په چرم کنځل نه وکړي نو که براه راست پیغمبر علیه السلام ته چې ته مه کوه له پیغمبر علیه السلام زړه ته به تکلیف ورسېږي دا کافرو سره خبره چې کوي نو په داسې انداز باندې مه کوي چې هغوی ستاسو خدای ته ستاسو پیغمبر ته ستاسو قرآن ته بدرت ووایي که دغه کافر خو اسم کافر وي که دا کنځلې خدای ته او رسول ته او قرآن ته وکړل د دې سبب به ته جوړ شي نو ته مسلمان یې ته احتیاط کوه د دې یو مثال دی پیغمبر علیه السلام صحابه کرامو ته وفرمایل چې څوک د خپل مور پلار ته کنځل نه کوي نو صحابه کرام ورته عرض کوي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خو ممکنه نه ده چې سړی خپل مور پلار ته کنځل وکړي صحابه کرام وایي دا ممکنه نه ده چې خپل مور پلار ته څوک کنځل وکړي صحابه کرام ډېر ښکلي خلک وو هغه زمانه ډېره ښکلې وه موجوده زمانه بل شانتې ده مور پلار ته کنزل خو پرېږده مور پلار واک د کور شروع شوي دي خلک لګي مور پلار راګیر کې وې ټکوي انتهایی ظلم دی ډېره سخته ګناه ده چې مور پلار ته څوک کنزل کوي یا یې وایي ټکوي نو چې چا داسې کار کړي نو هغوی دې توبه وباسي مور پلار دې نه خفه کوي کنی دا یو سلسله شروع شي د دې کس نه نور بچي پیدا شي هغه ته بدل اخلي بیا ګوره صحابه کرام وایي دا ممکنه نه ده چې یو سړی د خپل مور پلار ته کنځل وکړي دی پیغمبر علیه السلام او فرمایل او انسان خو خپل مور پلار ته کنزل نه کوي خو چې دې د بل چا مور پلار ته کنزل وکړي د هغې په نتیجه کې هغه بل د ده مور پلار ته کنزل وکړي دا داسې وي لکه دې بنده چې خپل مور پلار په خپله وکنزل د بل چا مور پلار ته کنځل مه کوه هغه به ستا مور پلار ته کنځل وکړي نو دا کنځل داسې دي لکه چې تا خپل مور پلار په خپله وکنځل نو دقه شان چې د بل چا باطل خدای ته کنځل مه کوه په بدل کې به هغه ستا حق خدای ته کنځل وکړي نو دا خپل خدای به پې تا کنځلي وي نو دا سبب جوړیږي د فساد نو پیغمبر علیه السلام د فساد چوړي موړي بندي امت ته تعلیم ورکړي چې داسې کار مه کوئ چې د هغې په وجه باندې ستاسو دین ته نقصان ورسېږي ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله تاسو کنزل مکوي هغه باطل خدایانو ته چې را بلی مشرکان من دون الله بغیر د الله نه فیسب الله عدوا بغیر علم پس دې به کنزلو کې الله ته په بې ادبۍ باندې بغیر د علم نه په ناپوهتیا الله ته به کنځل وکړي كذلك زينا لكل أمة عملهم هم دارنګ موږ مزین کړی دی او خشته کړی دی کذالک زینا هم دارنګ موږ خشته کړی دی لیؤمنن بها نو دوی به پرې خامخا ایمان راوړي د خلکو به قسمونه خوړل مضبوط قسمونه که موږ ته یو نشاني راغلله فرمایشي نشاني معجزه چې دوی غوښتله چې که دا بعضې معجزې چې دا خلک یې غواړي او دا ښکاره شي نو دوی به پې ایمان راوړي نو ښکاره دي چې دې کې څه نقصان به وی جبرائیل علیه السلام راغی وی که دا غرونه ورته د سرو زرو کې نو دا خلک یې مني نه او ما ته معلوم دی چې فرمایشي معجزه ښکاره شي او څوک یې ونه مني نو جرړی اوځي ټول تباه کېږي نو محبوبه ته چې پکې او په دوی عذاب راځي نو دا مناسب نه ده نو دا معجزې نه ښکاره کوم وما یشعرکم اے مسلمانانو تاسو ته څه شي اګاهش درکوي تاسو څه خبرې انها اذا جاءت چې دا معجزه چې کله راشي لا یؤمنون نبی و فی ایمان نه راوړي دا مشرکان دی ایمان نه راوړي ونقلب افئدتهم وابصارهم من اړو افئدتهم زړونه د دوی و ابصارهم او د دوی نظرونه کما لم یؤمنو به اول مرة لکه په اول وار چې دوی ایمان نه دی راوړی ونظرهم فی طغیانهم یعمهون منګه پرېږده دوی لره فی طغیانهم په سرکشۍ د دوی کې یعمهون سرګردان به وي